د دې نه پس که کم سړی پیدا وی او بالغ وی او ایمان یې نه راوړي الله دا غي ایمان نه قبلې د دین پس که څوک پیدا کیږي او یا رستو بالغ کیږي او ایمان وروړي به قبلې خو د دین دغه دی دا چې مخکې چې ایمان نه وروړي بیا الله د ایمان نه قبلې الله به دغه نه قبلی استاذ بوی وجه دا ده چې دا عالم دا یو روان عالم دی خو چې کله د دې عالم د قیامت غټې نخې موجود شي غټې نو بس دا عالم په حالت د نزع کې شي بس دا د ځنکدن وخت دی د دې طرف نه د غره ووته نور راخکاره شو حضرت عیسی علیه صلات والسلام راغی یا نور غټې غټې نه خیراللې نو ما وی دا حالت د داسې شو لکه چې دا عالم اوس ختمیږي په دې باندې حالت د ځن کدن راغی او د بنی آدم خو په حالت د ځن کدن کې ایمان نه قبليږي نو دغه چې په دنیا باندې ځن کدن راشي هم بیا د او چې ایمان نه وروړي دا غي ایمان الله نه قبلي هغې کې یو دا دی چې نور دغه نه د مغرب نه روخیږي ابو هریره وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی لا تقوم الساعه قائم بنش قیامت حتی تر دې پورې تطلع الشمس چې روخي جنور من مغربها د مغرب نه دې طرف نه نور راوخیږي بس هر خلکو باندې به بیا هیبت راشي دا د دنیا غټ کافران دا به ایمان وروړي فاذا رآه الناس کله چې ویني دې نور له خلک نو آمن من ایمان بروړي هر هغه څوک علیها چې په دې ځمکه باندې دا ټول خلک به بیا ایمان وروړي دا کافر به ایمان وروړي فذلک حینا دا غوخ دی لا ينفع نفسا چې فایده به ونه رسوي هیڅ یو نفس ته ایمانها ایمان د هغې لم تکن آمنت من قبل چې هغې ایمان نه وروړي مخکې د دې نه حدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې لا تقوم الساعه قیامت به قائم نشي حتی تطلع الشمس تر دې پورې چې نور روخیږي من مغربها د خپل مغرب نه فیضا طلعت دا به د مغرب نه روخیږي نو بیا به واپس شي چې بیا واپس شي نو بیا به عام طور نور د دې طرف نه راخیږي داسې خو دا به یو نښه ښکاره شي بس دا به د قیامت یو لویه نښه وي وایسا طلعت کله چې د انور راوخیږي ورآها الناس او اوویني دی له خلک نو آمنو اجمعون دی به ټول ایمان راوړي لیکن دا دی چې چا مخکې ایمان راوړي خو ډېره ښه ده خو که چا مخکې نه راوړي تر دې ځای پورې سوره انعام سوره بقره تفسیر امراته وکړو لند تفسیر وکړو د سوره آل عمران مو کو لند سوره مائده مو کو د سوره خیر سره دا دغه ته سوی انعام د دې مو کو اوس د سوره اعراف کوي وی سوره الاعراف دا تفسیر دی د سوره اعراف بسم الله الرحمن الرحیم قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی وریشا الله تعالی قران مجید کې وی الله هغه ذات دی چې پیدا کړی دي ستاسو د پاره لباسن جامې په دې جامو موږ څه کوو یواري سوآتکم چې دا جامې پټوي عورت ستاسو د جامو یو فایده دا ده وریشا او بل سری خایس په دې جامو خیسته ښکاري سړی چې بربنډي ښکلې نه ښکاري جامې چې اچولي خیسته ښکاري الله تعالی پیدا کړی دي ستاسو د پاره لباسن جامې یواری سوآتکم چې هغه پټی ستاسو عورت دا یو فیده وریشا او صد خایس دی جامو سره ستاسو خایس رازی ټیک دا دا جامی دی خو لباس التقوا ذالک خیر یو د تقوا دیندارې جامی دی چې غړی رخدی اوس ریشه عام مفسرین معنی کوي خایست زینت خو قرآن مجید کې زمون قرآن مجید کې ریشن ټکی دی ښه خو په ځنې دغه کې دغه کې قاریان ریاشن وی ریاش نو دی وی قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی وریاشن ریاشن الته خوریشن دی کنه او دلته دا جمع ده وریاشن د ریاش معنی څه کوي عبد الله ابن عباس یو به دلته معنی وکي یو به رستو بل شان معنی وکي المال هغه مال دی الله هغه ذات دی چې انزل لکم لباسا چې ستاسو د پاره را پیدا کړی دی لباسا جامع یواری سوآتکم چې هغه پټی ستاسو عورت جامع دله پیدا کړی دی وریشا دس دا وریاشا او مالونه دله پیدا کړی دی وریاشه مالونه عبدالله ابن عباس صاحب د ریشن په ځای تلاوت څنګه دی ریاشن او د ریاشن منغه کوي المال مال انه لا يحب المعتدين وې دا الله نه دعاګانې غواړي او پزارې ته غواړي او په یره چغې مو وهې انه یقینا د الله لا يحب المعتدین هغه محبت نه کوي د حد اوړیدونکو سره چې کم خلق زیاتې کوي د خپل حد نه اوړي دا د قرآن مجید دغه دی انه یقینا د الله لا يحب المعتدین هغه محبت نه کوي د زیاتې کوونکو سره الکه زیاته په څه شي کې په هر څه کې چی فی الدعاء یو سړی په دعا کې زیاتی کوي هم ټیک ده یا الله ما د دې تمام عالم پیغمبر کې نه لکه دا خبره سره کې اوس ته چې ته پیغمبر کې دیش یا الله ما د دې پاکستان بادشاہ کې نو ته خلک ځان ته وګوره ته څه دغه هغه یو عبد الله ابن مغفل کنه دعاګانې د الله نه غواړي په دعاګانو کې شرطونه لګي د عبد الله ابن مغفل زوی دی و یا الله په جنت کې تک سپینه بنگلا د جنت په خي طرف کې را تراکي پلار وته وی بچیا لګزاره کا ودون وای چې یا الله جنت راکې د خپل ځان مناسب اول اعمالو ته ګوره بیا دغه کوه نو الله محبت نه کوي د زیاتې کوونکو سره هغه زیاتې کوي فی دعا په دعا کې زیاتې کوي وفي غیره یا په بل شي کې زیاتې کوي خوراک کې زیاتې کوي کاروبار کې زیاتې کوي ظلم کې د خلکو سره تعلق کې حتی عفو دا کافران الله پری خودل پری خودل پری خودل موکه وته ورکړه ورکړه حتی تر دې پورې عفو د عفو سمانه ده کسورو چې هغوی ډیر شو عفا یعفو معنا دی ډیریدل هغه دغه کې راځي که نه وعفو اللحا هلکه دا ګیره غټه کې دا ګیرې غټې کې نو د عفو معنا کوي کسورو زیات شو نو یا زیات پشمار کې شو او وکثرت اموالهم او دغه شو مالونه هم زیات شو خ الفتاح انك انت الفتاح یا الله ته فیصله کوونکی یا الله ته فیصله کوونکی وای دا د دې ځای ټکی نه دی د سوره اعراف دا د سوره مایده دی خو چون کې رستو یو بل دی چې ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق الته د افتح معنا راځي نو د دې و مناسبت د وجې نه فتاح وي فتاح معنا څه کوي فیصله کوونکی القاضي فیصله کوونکی د دې منا دغه د وجې نه رستو دا دغه دی ربنا افتح ای زمونږ ربه ته فیصله وکې بیننا په من زمونږ کې و بین القوم ظالمین کې څنګه د دې ظالمانو قوم په منځ کې نو معنا د دې کوي افتا څه مطلب اقضي یا الله فیصله وکي بیننا په منځ من کې بیا الله پاک بیان کوي یهودو ته خپل احسانات بیانوي و اذ نتقنا الجبل کانه ذله موسی علیه الصلاۃ والسلام کوی تور ته لاړ الله ته تورات ولا ورک چې واپس راغی قوم ته تورات یې وته بیان کو دوی وې دا خو ګران دی په دې خو مونږ عمل نشو کولی الله پاک په دا غر اوچت کو او داسې پر اوچت کو لکه دا چت دا غر وی منه کنه منه نو دوی وی منو منو الله ته هغه غر لري کو نو و اذ نتقنا الجبل او پاغه وخت کې چې مونږ روچت کو غر نتقنا الجبل معنی کوي رفعنا مونږه روچت کو ام بجست په تیه میدان کې موسی علیه السلام د اوبو درک نه لګي موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړ چې ربه د قوم د پاره د اوبو تنظیم الله وتوي چې په د خپل امسا باندې دا کانی وه انفجرت روان شوي دا خو عام خلک وي فن بجست روان شوي لکه فن فجرت من حسنت عشرت عین یو ځای کې فن فجرت هم راغلی دی لیکن ځینې استادان وایي چې نه تاسو ویلو د انفجرت او د ام بجست منځ کې ډېر فرق دی فن فجرت روان شولې او د فم بجسات راووتلې فم بجسات راووتلې دا بنیادم چې خوله شي دا دانه دانه خوله پې راشي روانې نه خواسې ترې راوځي نو معنا کوي چې فن فجرت روانې شوې خا متبرن الله د کافر بیان کوي دا یو قوم دی متبرن چې هغه متبرن ما هم فيه تبا کیدون کې دی هغه حالت چې دا دوی په کم حالت کې دي متبرن ما هم فيه هلاکیدونکی دی تباه کیدونکی دی هغه حالت چې دا دوی نن نن په خرمسته کې او په دا مزو کې دي لیکن دا حالات ټول تباه کیدونکی دی تبر یتبر خپل معنا دی هلاک هلاکول نو متبر من هلاک کړی شوی استاد معنا کوي خسران تاوانی خسران تاوانی دی فکیف آسا فکیف آسا علی قوم کافرین چې کله سمودیان الله تبا کړل حضرت صالح علیه السلام وی نو زه په دې ظالم قوم څنګه خفګان وکم ښه ده چې تباه شو فکیف آسا د آسا د واحد متکلم صیغه ده د دې څه معنی ده احزنو فکیف آسا څنګه به زه خفګان وکړم دا اوس بل ځای کې دی چې فلا تأسه نو د هغه ځای معنا کوي تأسه څه مطلب تحزن خفګان مه کوه دا تر اوسه پورې چې تفسیر د دې کوم ټکو دی بیانې وي دا د عبد الله ابن عباس نه بیانې وقال غیره او ویلی دی بغیر د عبد الله ابن عباس نه کم نور مفسرین چې دي نو هغه سوي ما منعک الله تسجد اوس د دې معنی نه صحیح کیږي ما منعک تسشی منع کړي الله تسجدا الله تسجدا د سجدې نه کولونه نو لکه شیطان خو د سجدې نه کولو نه منع شوی نو بلکې د کولو نه منع شوی د کولو نه نو د دې څنګه دغه شي نو دې درته وایي چې د الله تسجده کې د الله زاید دی لیکل شوی دی خو معنی نشته ما منعک الله تسجد ته څه شي منع کړې د سجدې کولو نه ما درته وې سجده وکړه تا سجده ونه کړه ای ان تسجد خ پوزکی چې د کجورو د پانو نه جوړ شي دې ته وایي د کجورو د پانو نه چې کم پوزکی جوړ شي هغه ته خصاف وي نو معنا دا شو اخذا د دواړو را واغشتو الخصافه پرده من ورق الجنه د پانو د جنت نه د جنت د پانو نه لکه د پوزکی په شان شي نه جوړ کړو او د ځان پورې اون خلول یؤلفان الورقه چې یو ځای کولې به دا پاڼې ویخصفان الورقه او یو بل کې به د نکولې پاڼې بعضه بعضو الی بعضن بعضو ته لکه تاسو چې هغه میزرو نه دغه جوړوي پوزه کې داسې به یو بل کې وردن نکولې یو بل ته د دواړو چې دینو دغه ښکار شو هغه شرمګه خ ومتاع الی حین دا دنیا د څه وخته پورې وي ومتاع او دا څه ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین الک استاسو د پاره په دنیا کې زید اوسېدو هم دی ومتاع او سامان د فیدی اغستو دی الهین تر دی وخت پوری د کم زینا کم زی پوری ها هنا د دی زینا شروع شی د ها هنا د دی زینا شروع شی الى یوم القیامه تر ورځ قیامت پوری سو وخت به زه فیدی علم بیا به تاخلی بیا به بل اخلی بیا به بل اخلی یو یو بزو یو یو برازو لږ وخت چې دې تم حین وي او دا ځا یو کال دو کال شل کال سل کال الا ما لا یحصا عددها تر دې پورې چې نشمار لیکيږي شمار داغي خ عبد الله ابن عباس ما وی تلاوت چې کونو وریشا وریاشا کنه د جادغه اول ته معنا مال وکړه لیکن نور خلق دا د ریاش معنا جامع کوي نو وی الریاش ریاش دی واحد دا مفرد ټکی دی وهو ما ظهر من اللباس دا خو ټول یو کې نسخې دي که نه ښه اصل کې ریش پکارو ریش د ښه زه واحد دا مفرد دی وهو ما ظهره ریاش ست وی هغه ته وی چې کم خکاری من اللباس د جامونه او دا غزین هم ویني چې تاسو یې نه وینئ انه یراکم هو وقبیله وی دا ابلیس چې دی تاسو هم ویني او د ده کورنۍ نه ده دا نور شیطانان دا هم تاسو ویني او دا غزین هم ویني چې لا ترونهم تاسو یې نه وینئ نو قبیله قبیله دا غوسه مطلب یعنی جیله کورنۍ ده دو الذي هغه کورنۍ هو منهم چې دی دا غوی نه دی نو دی د چا نه دی د شیطانانو نه دی پرز د قیامت الله به دا بدعمل خلق راولی او جهنم ته به شي راولی به او جهنم ته به شي حتا اذا دارکو فیها حتا تر دې پورې اذا دارکو چې دوی راغون شي فیها په دې جهنم کې د ادارکو معنی کوي اجتمعو راغون شي حتی اذا دارکو کمې پورې چې دوی راغون شي را یوځای شي په دې جهنم کې څنګه دی وی پرز د قیامت مشرک سړی او کافر سړی چې دی هغه به جنت ته دغه نشي داخل نشي حتی یلج الجمل فی سم الخیات تر دې پورې چې ننوځي نر اوښ په هغه سومه د ستنې کې سم معنی موږ ستن کوو سومه د ستنې سورې نه دی حتی یلج الجمل چې ننوځي نر اوښ په هغه سومه د سوری کې نو دا خو ښکاره خبره ده خلک وی کنه تعلیق بالمحال محالی چې د یو دسی شي پورې شی اونخلې چې محالی اوس د پسوم کې نر اوخ نه وتل دا ممکن نه دی دقه څنګه چې دا ممکن نه دی نو دقه سه جنت ته داخلي دلم د کافر دا دغه نه دی ممکن نه دی خیر سم معنا خو مونږه ما وی سوم کو دې بل شان معنا کوي دا په انسان کې سوري نه دي په انسان کې چې سونه سوري دي د ار یو ته سم وي او جمع سموم راځي ګوره یو دا سوري دی یو دا سوري دی نعام دا سترګو د پکې سورې شته کنه خوله کې سورې دی وګونو کې دا سورې دی دا ټول دې ته دغه وای سم وای دې دا معنا کوي نو دی وای و مشاق الانسان او هغه چودونه او هغه سوري د انسان و دابت او د ساروی په انسان کې چې دا کم دا چودونه دي او دا سوري دي او یا په دې سارو کې دي کلهم تسمى سموما دې ار یو ته سویل کېږي سموم سم یو ته وای جمع د دې سموم راځي واحدها سم یو ته سم وای وهي او هغه د انسان سوري یا د سارو سوري کم دي نو دوه خو پکې دا شو چې عیناه دوه سترګې ده ده دا سترګې هم ګورل تا ډوکې سورې وي دا سورې دې دوه دا شو وف ومن خراه ومن خراه او دا دوه سوري د پوزې د پوزې دا دوه سوري دا شو لیکن دلته دا نه جوړیږي الته سره ښکارا خیاط ټکی راغلی دی سم مل خیاط یا سانه معنا دا ده په سومه د دغه کې د ستنې کې ها پرز د قیامت چې الله تعالی دا کافران جهنم ته یو دن کی نو لاندې به مور یو سکروټه بی سمانه کوي ما غش ما غش ما غش به هغه شی چې دوی پټ کړی شوی وي پاغه باندې هغه پټ کړی شوی وي پاغه الله هغه ذات دی چې رالیږي بادونه نشرا مختلف نشرا مختلف کله یخ کله ګرم کله د برنه کله د ښکتنه معنی کوي متفرقتا خواره واره بارانونه چې وشي که نه نو بیا ځمکې پورې خبره ده چې کومه ښکلې ځمکه وي هغه ښایسته هر څه وکړي هو الذي خبوسه کومه ځمکه چې خرابه وي خورناکه وي نو لا یخرجو الا نکدا هغه نه کوي مګر لږ بیکاره شي لږ بیکاره په دې ځمکو کې ځمه کې دي خلک وته ډیری وي دا ستاسو ډیری نه بلی هغه درب کوي درب یو واخه دي درب چې پکې ګرځي دانه دانه کلک ازغي پکې سړی دغه کوي وهي نو نکید معنی کوي لګ بیکاره دی معنی سکی نکیدن قلیلا الله تعالی چې د حضرت صالح علیه السلام په قوم باندې عذاب راوس نو دسې جارو کړه که الم یغنو فیها زه لایق د دې خبرې يم چې په الله باندې به نه وایم مګر رښتیا خبرې د حقیق معنی کوي حق زه حق او لایق یم واسترهبوهم دا جادوګر نه دي چې میدان ته لارل هغه د خپل جادو پړی او امساګانې وغورځولې چې وی غورځولې نو په خلکو باندې نظر بندي وکړه واسترهبوهم او دا خلک او يرول نو د واسترهبو معنا کوي من الرهبت دا جوړ د رهبت نه دی او رهبت ستا و یری تا نو دوی او یرول موسی علی السلام حیران شو چې خدای اوس بس کو نو موسی علی السلام ته الله وی مې یریګا او د امسا دی وغورځوه نو چې موسی علیه السلام امسا وغورځوله فاذا هي تلقف ما یافکون پس ناګنه دی غونډ تیرول هغه شی نه چې دوی د ځانه جوړ کړي و دا امساګانې او دارسې تیرول د تلقف معنا کوي تلقم روغ تیرول انما طائركم عند الله کله به چې انبیا رالل دوی به خبره ونه منله الله به دوی له د سزا په تور باندې سختی پې راوسته چې سختی به راوسته نو دوی به ورته وی پیغمبرانو نعوذ بالله دا تاسو سپیره او ځکه نن په مونږ باندې دا سختې دي نو وتوی نه انما طائرکم عند الله دا ستاسو سپیروالی چې دی دا پنیز د الله دی دا د باندې الله راوسته دی پیغمبرانو نه دی راوسته لیکن دی بل معنی کوي طائرکم طائرهم حظهم برخه د دوی دا ستاسو چې د عذاب کومه برخه ده دا د باندې چا روسته نه ده که روسته ده نو الله د باندې روسته ده بیا څنګه دی فارسلنا علیهم الطوفان والجراده والقمله دا دغه دی موسی علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې په فرعون باندې الله عذابونه راوستل د فرعون په قوم اول عذاب چې پیراغې نو طوفانو طوفان دې څه کوي سیلابونه دا اوبه راللې او دا سیلابونه د فرعونیانو کورونه هم د اوبو نه ډک ځمکې هم د اوبو نه ډکې او د بنی اسرائیل زمکه نه په زمکو کې به وبوي او نه به په کور کې نو راولېږ موږ په دې باندې طوفان دوه معنی د طوفان کوي من السیل چې هغه سیلاب دی دا سیلابونه مې پرې راولېږل یو او دویمه معنی دی وبا ویقال او ویل کیږي دا طوفان للموت ال... ويقال ویل کیږي للموت الكثير د پاره د مرګ هغه مرګ ته چې کم ډیر راشي ډیر مرګونه راشي وبا راشي دې تم وی الطوفان طوفان نو موږ راولېږه په هغوی باندې د اوبو طوفان بیا ورپسې والجراده ملخان ورپسې بیا والقمله قمله سپګو تم وایي او دا سپګې نه دي سپګې هغه دانو کې چې کېږي او او سپګې دا بدن کې چې کېږي نو راولېږ موږ په دوی باندې قمل سپګې صغار الحلم مونږ وته کونی وایو تا ته کونی کونی خو پیژنه اواګانو کې کیږي حلم کونو ته وایي نو دا سپګې څنګه دي وایي دا داسې شی دی چې حملم وته وایي حمنانم وته وایي او پرنګ او ډول کې تشبهو دا مشابه وي صغار الحلم دا غوړو کونو سره دا واړه واړه کونی نه دا غیم داسې خپې وي او د دې سپګو هم د غي خپې وي ریاضه حلم دغه ته وي ښه کونو ته ښه علیها یعرشون دا دغه دی سفرونه جوړ کی خلک او په دې سفرونو باندې خلک چې دي نو دا بوټي ورخیږي پاتې شو او سوقیت فی ایدیهم غرزول اوشو د لاسونو د دوی سوقیت ایدیهم فی ایدیهم غرزول اوشو د لاسونو د دوی یعنی خپیمانه شو کله چې دا بد عمل باندې د خدای عذاب راغ دا دغه نه دی دا هغه د سخی عبادت وکړو چې موسی علی السلام راغی نو دوی په خپېمانه شو نو سقط را غرزول او شو په لاسونو د دوی کې معنی کوي کل من ندم ارغه سوک چې هغه خپېمانه شي نو فقط سقط فی یدیه نو غرزول او شي د لاسونو د ده سړی چې خپېمانه شي دا اوس خو هسې دغه پخوا تکړه خلک وو چې خپېمانه به شو نو په دې غاښونو به یې چکونه لګول نو غوښې به یې ترې دغه کولې اړولې ښه اثباتا امما الله وی ما بن اسرائیل اوګرځول اثباتا اثبات خدا سي معمولی نه امما چې هغه امتونه وو وی عرب ورته قبایل وی او بنی اسرائیل دیتا اسبات وی د عرب قبایل او د بنی اسرائیل اسبات دا یو شی دی نو الاسبات اسبات چې دی قبائل بنی اسرائیل داغه قبیله د بنی اسرائیل وی ها یعدون فی السبت اغه نو حاضرت البحر اغه د دریا په غاړه باندې چې کم خلک اوسېدل د داوود علی السلام زمانہ کې او الله د خالی پر ورځ باندې په دوی باندې د میانو ښکار منع کړو نو دی بس کول یعدون اغوی به بار بار تجاوز کو د خپل حد نه د یعدون معنا کوي یتعدون بار بار به دغه کو اوړېدل د خپل حد نه یتعدون سمانه یجاوزون د خپل حد نه به اوړېدل فلا تعد عیناک یو ځای کې راځي که نه ته مګر زه وسترګې د خپلو ملګرو نه نو د تعدو څه معنا ده لا تعد لا تع لا تعد تجاوز مته را وسترګي شرعا وی کله بچي د خالی ورځ نه و یوم لا یثبتون چې کله بدوی د خالی د ورځ تعظیم نکاو نو دا میان برالل او شرعا د اوبو د پاسه ور روانو دا سه د خلی به روچته کړی وي او چې کله به د خالی روز و بیا بنو نه نه نه مړه ما فکر نه دی چې خالی روز بشونو دغه به وو امیان به د اوبو د پاسه را روانو او چې کله به دوی خالی روز ختم شو بیا بنو نو د شرعا معنی کوي د اوبو د پاسه الی الارض بلعم دی د تورات لوی عالمو مستجاب الدعوتو خو چې غلط شو قوم غلط کو نو لاړ موسی علی السلام ته او داغه خلاف خیره کوي موسی علی السلام ته خیره کوي نو ولکنه اخلد لیکن د میلانو که زمکه ته مراد د زمکه نه دنیا د دنیا واغشته د قوم تحفه ورسې قبول کړو نو د اخله د معنی کوي قعده کې ناست توره او نکړه اس عام معنی کوي میلان وک وتقاعس او راستو شو سنستدرجهم من حيث لا يعلمون دا بدماشان او دا بدعمله دا به زه په کلار کلار نیسم صورتونه به د نعمتونو وي ته به دا نعمت دی هغه به الله ورته وایي ما به ورته جال اچولي او رانیسم به پکې سنستدرجهم څه مطلب نأتیهم موږ به راځو دوی ته من مأمنه دا غزه د امن نه کله به ولا موټر ورکم هغه کې به اکسیډنټ کی کله به ولا بنگله ورکم هغه کې بغل راشي او دغه به کې وبه مړ به کی استدراج دی ته وایي چې په صورت د نعمتونو کې الله په سړي باندې عذاب راولي او گرفتاری کی ابا څنګه کقوله تعالی لك الله وی کنه فاتاهم الله راغ دوی ته عذاب د الله من حيث لم يحتسبوا دا هغه زنه چې د دوی په ګمانم نو من جنه من جنه کافر وبوي استغفر الله وی دا پیغمبر چې دی دا لیونی دی په د باندې جنون دی الله تعالی خپل کتاب کې وی ما بصاحبکم من جنه نشته د ستاسو په دی پیغمبر باندې من جنه ایس قسم لیونتوب نو د جنه معنی کوي من جنون لیونتوب وی خزا او سړی چې سره ملو شي او الله د دغه ملاویدونه امید وکي نو دا خزا فمرت به دا روانه ای د خپل بچی سره په ځان نی خبره دا صدر سلور میاشتې د ځان خبره نی فمرت به نو دا روانه ای سره د خپل امید معنا کوي استمر به الحمل همیشه په دې باندې د امید وی وی فاطمه به پوره کی اذا مسهم طائف من الشیطان دا دی اذا مسهم کله چې ورسیږي د مؤمنانو ته طائف یو خیال داسې راشي ورته د شیطان د طرف نه د طائف معنا کوي ملمن چې راشي به په د باندې لممن خیال خ ويقال ویل کیږي چې طائف وهو واحد دا مفرد دی طائف خیال ته وی مفرد د دې طائف راځي و اخوانهم یمدونهم دا د شیطانانو رونه نه دي په دې انسانانو کې دا انسانان چې دي دا زیو د دې شیطانانو امداد کوي شیطانان کله نه کله یو کار نشي کولی د انسانانو ولو کی و اخوانهم او رونه د دې شیطانانو یمدونهم هغه امداد کوي د دوی نو معنی دغه کوي ګوره خ ده بیا ی ده بیا ف ده خا د ف نه ی مخکې ده خیفه نو دا د خوف نه جوړ دی خا خوفن الله نه دعاګانې غواړي په زاره سره وخیفه او په یره یو دی خفیه بل ځای کې راځي خفیه هلته ګورې فی مخکې ده او یې رستو ده هغې معنی کوي پټې من الاخفا دا د څه نه دي د اخفا نه دي وی بالغدو والآصال په سبایی او په بیګی کې وی ول آسوال آسوال چې دی دا جمع ده واحدها اصیل مفرد د دې سره زی اصیل او د دې سمانه ده وهو ما بین العصر الى المغرب دا په منځ د مازیګر تر د مخامو پورې دی ته وی که قوله لکه دا قول الله بکرتا واسیلا بس ته خو نه وخت شو